سوره زخرف کې شبه دا ده دوی وایي دا زموږ شفارسیان دي موږ دوی ته وایو او دوی الله ته وایي او زموږ شفارس کوي د الله په دربار کې الله پاک داغي جواب کوي پایت نمبر 57 کې یو ځل جواب کوي آیت نمبر 57 یو جواب 57 کې کوي الله وی ولا یملک الذین یدون من دون شفاعه اختیار من نه دیا کسان چې دی را مدد کوي د الله نه سیوا الشفاعت د شفاعت کولو الا من شهد بالحق شفارس بکیا چې بیان د حق کړي وهم یعلمون او دی پوی چې دا چاله شفارس کوم نو دا معاهد ده